چې هغه به وی خیر نو غره منهم د دوینا ولا نساء او نه زنانا په مسخري کوي ټوکې او خنداګانې دې نه کوي من نساء په نورو زنانو پورې اسا کې دي شي چې نږدې دي ان یکن خیرا منهن چاغوی به غروی دو دوینا چې چا پوری ټوکا کولی شي نو کې دي شاغي الله تو غوري او خبره دا ده په قومیت باندې الله ته نږدې کېږي نه ان اکرمکم یقینا عزت من تاسو کې ان اکرمکم یقینا ډېر عزت من تاسو نه ان الله دې الله تعالی په نس باندې اتقاکم که په قومیت وی ابو جهل سردارو که په قومیت وی ابو لهب او ابو طالب دا قوم مشرانو او په دې الله ته نږدې نشي ایمان په جنو په ایمان باندې په دیندارۍ نږدې کیږي بلال او ابو هريره او ابا داور د یو ځای د بل ځای الله ته نږدې شو په دیندارۍ به الله ته نږدې کیږي قالت الاعراب ویلیو باندې چانو آمنا ایمان دا وړې دې مونږه قل وای تو لم تؤمنو ایمان نه دی را وړې تاسو ولکن او لیکن قولو وای اسلمنا چې مونږ اسلام قبول کړی دی دا شی وای ولما يدخل الايمان او تروس نه دی داخل شوی ایمان او تروسد نه دی داخل شوی ایمان فی قلوبکم پزړون استاسو کې و ان تطیع الله او کچرتا تابعداری کوي تاسو د الله تعالی ورسوله او د رسول د الله تعالی لا یلتکم نو نب کمی تاسو تا لا یلتکم نو نیمګړې بن نکړی تاسو تاسو من اعمالکم د عملونو نا ثم بیا لم يرتابو هیڅ شک نه دی کړي ایمان راوړل دی په الله پر رسول او بیا هیڅ شک نه دی کړي وتابو انما المؤمنون الذين امنوا یقینا مؤمنان آکا سان دی چی ایمان راوڑے دے بالله بالله تعالی ورسول او د الله پر رسول باندې ثم لم يرتابو او بیا هیڅ شک نه دی کړي او جاهدو او جهاد کړي دي په اموالهم په مالونو خپل لګولو سره وانفسهم او نفسونو خپل سره نفسونه الله په لار کې تکلیف چا چولې دي په سبیل الله الله دې الله کې ان کنتم صادقین کچرته یې تاسو رښتینی ان الله یقینا الله تعالی یعلم او پوی دی غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د زمکه والله او الله تعالی چې دی بصیر بما تعملون لیدون کې دی د هغه کارونو چې تاسو یې کوي کم کار چې تاسو کوي الله هغه تاسو ویني قد علمنا الله پاک وی یقینا پویو منګه ما تنقص الارض فاغس چې کمی ازمک منهم د دوینا وعندنا او زمون سره کتاب کتاب حفیظ ساتون کې د عملونو د دوی د دوی د عملونو ساتون کې کتاب هم سره شتا بل کذبوا بلکې دوی دروجن غني بل حق حق لرا دین دی دروجن غنی لما جاءهم هر کله چې دوی تراغه فهم نو دوی فی امر مریج په خبره ګډ وډ کی دي شک شکونه کوي فی امر مریج ګډ وډ خبره کی دي افلم ينظرو ایا نو دوی نګوري ال السماء اسمان تا ار یو بوټي تازه تازه الله وې ما کړې تبصرتن د پاره د پوی کولو د نصیحت د عبرت و ذکر او یاداش د پاره تبصرتن د پاره د کتو چې وی ګورا ځان په پوی کد د پاره د پوه کولو و ذکر او د پاره د یاداش لکل د پاره د هر عبدن بنده منیب وحب الحسيب زرغونه کو منګه هغه بوټي چې هغه لو کول شي والنخل او ونه د خرماو کجورو باسقاتن دنګ لوړ لوړ لها تلون النزيد دا غي غونچ ګنا دی لاندې باندې غونچ لاندې غونچ پاسه زمکا وچا کلی وچا کذالک الخروج هم دغه سیرا وتل دي د قبرونو نا څنګه چې دا پانی دا بوټي دا ونی زو کاغم دارنګ تاسو پس د مرګ راو کاغم د قبرونو نا کذبت قبلهم نو دروغ نسبت کړو د دوی نه مخ کې چې دروغ نسبت کړو د دوی نه مخ کې قوم نوح قوم نوح علی السلام واصحاب الرس او ملګری دی هغه رس رس کویه ته وای اصحاب الرس کویه والا پیغمبر خپل کویه ته غرزول شهید کړو و ثمود او ثمودیانو و عادن او عادیانو و فرعون او فرعونیان فرعون و اخوان لوط او قوم لوط علی السلام د خي طرف وان شمال او د ګس طرف نه یو یو قعید الناس دی یو یو طرف ته بل بل طرف ته ما یلفظو نو باسی انسان دخلینا من قول سخبرا الا مگر لدیه اغه په خوا کې رقیب عتید اشتسوکی کون کې تیار ملک تیار نازې چې خلې نه دا انسان خبر وکاږي هغه فورا لیکي الا لدیه مگر دا هغه په خوا کې رقیب نشتا سوک سوکې والا عتید تیار تیار شو کی دا د من انتظار کې ناز رقیب انتظار کې عتید تیار چې خبر خلې نه وکاږي هغه زر فورا لیکي وجاءت سکرۃ الموت اور راغله سخت د مرګ راغلی سختۍ د مرګ بل حق کې پرشتیا سره نو ویلی ویلی بشي دوی ته ذالک دا اغسیز دې ما كنت منه تحید چې ته د اغینا تختې دلې دې مرګ ته تختې دې دا هغه مرګ دې وتل دې نشته همیشه همیشه د پاره لهم دوی لربا ما یشاونا اغه سیز وی اغه سبئی چې دوی غواړي په په جنت کې ولدینا او زمون سرشت مزید نور زیاتی نعمتنا مزید د الله دیدار وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړي دی مونږه قبل هم دو دوی نه مخ کې من قرن پیړی وما مسنا من لغوب او نه دې رسیدلې مونږ ته هیڅ ستړیواله دا می پیدا کړی دی بالکل ستړي شي وینو یو مونږ فصبر نو صبر کوته علاما یقولون فاغ خبر باندې چې دوی وایي وسبح او تسبیح وایته بحمد ربک سره د حمد رب استا سوره احقاف سوره الزاریات بسم الله الرحمن الرحیم والزاریات ذروا قسم دې په هواګانو الوزون کې په الوزول سرا هوا چې الوزي الوزول فالحاملات وقرا او بیا پورته کوون کې بوج لرا حاملات پورته کوون کې وقرا بوج پل جاریاتی قسم دے هغه چلیدون کې کشته لره یسرن پاسان سرا روانون کې چلون کې پاسان سرا پل مقسمات امر او بیا قسم دے تقسیم کوون کې کارونو لرا انما توعدونا یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولی شي وعده کې دي شي لصادقون خامخا خبره مختلف کیای سو یو سوای سو بل سوای یو پکو اړولې شي انه د دینا من او پکا غسوک چې اړولې شو او تل الخراسون تبا کړی شو په توک خبره کوونکې خراس اٹکل پویږي نو لګیا دی او تل الخراسونا هلاک کړي شو تبا کړي شو پتوب خبرو خبره کوونکی پتوب خبره معنی بی دلیلا په بی علمي خبره کوونکی الذين اکسان هم چې دوی پیغمبرتل ورید کولی شي او سوځول شي په ور دوزخ ذوقو اسکای فتنتکم عذاب د سوزش خپل فتنتکم عذاب د سوزول خپل هاذا الذی دا اغسیز دی کنتم چې وای تاسو به په د باندې تستاجلون چې تلوار غوښتلو پتا دې سره تاسو غوښته ان المتقین یقینا متقیان با فی جناتن په جنتونو کې وی و عیوننا په چینو کې وی اخذینا اخلی بدوی اغستون کې وی دی ما آتاهم اغه نعمتونه چې ورکوي دوی ته ربهم رب دوی اب دوی واخلی انهم یقینا دوی کانو قبل ذالک مخکې د دینه وفي اموالهم او د دې په مالونو کې حق برخوا للسائل د پار د سوال کوونکی والمحروم او سوال نه کوونکی بنصیبا چې سا سوال کولو ایتم یې څور کولا چې چا سوال نه کولا غتم برخه د مال کې کولا وفي السماء رزقكم او په اسمان کې تاسو روزي دي یعنی اسباب فیصله از کیږي و ما توعدون او اغسیز دي چې تاسو سره وعده کولی شي فو رب السماء پس قسم دې پر رب د اسمان والارض او پس مکه باندې پر رب د اسمان باندې او پر رب د زمکه باندې قسم دې انه چې یقینا دا لحق حق خبر دا خبر حق دا مثل ما پشان د هغه چې انکم تنتقون چې تاسو خبرې کوئ څنګه چې تاسو خبرې کوئ دا رښتیا دي دغه شان دي دا خبرو هم د الله رښتیا ده هل اتاکا حدیث ضعیف ابراهیم هل اتاکا یقینا راغله دیتا تا هل کله په معنا د آیا دلته په معنا د یقین یقینا راغله دیتا تا حدیثو خبر ضیف ابراهیم د ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین چې عزت مندو عزت مند ملمنو د ابراهیم السلام خبر تا تراغله دي ابراهيم عليه السلام او د سړې پیجنې نه فقربه نو نږدې کړو هغه ته نږدې کو ابراهيم عليه السلام الیهم دی ملمنو ته دا خوراک قال او ویل ابراهيم عليه السلام الا تاكلون ایا تاسو خوراک نه کوي غملې کې خوراک چاته کو ابراهيم ته پته نه وسوي یاره وی پیر څه تر څه پته لګي ابراهيم اسلام پیرو کنو او دې بل پیر مخه ته ملائکه ناشتي انسان په شکل پیژنې چې انسانان دي ملائکه دي فاوجس منهم نو پزړه کې پټو ساتل ابراهيم عليه السلام خيفتن ويرد دوی نه چې زما خوراک ولې نه کوي دوی قالو اویل دوی او اخر کې دا ښکار کړو چې نا منکم وجلون ابراهيم اسلامي مونږ تاسو نو یری دوه ګوره راغلی یې ملمانی خوراک نه کوي نو چې کله دی زیره ورکا نو فسکت نو پلاسی هو خلو وجها په مخ خپل زنانو عدد دې چې تعجب خبر ووري تندې لټه سور کی هغه وی چې تاسو زوی کی ابراهیم بوډا او خزه بوډای وا نو دی خزی تندې لټه سور کړل چې دا تابس کیږي وقالت ویل دو عجوز اقیم زبډای شنډیم یعنی بچی می بالکل شیوی نه دی عمر می پوخته رسیدلې